تین دی قاری سے پوهیږي ورپورې خ صفت په درې قسمه ده درې احتمال دي یا صفت مخصصه ده یا صفت کاشفه ده یا صفت مادحه ده او یا صفت نه ده بلکې جمله مستأنفه ده نو څلور احتمال دي اول احتمال دار چې دا صفت مخصصه ده ګوره هدل للمتقین د متقین نه اوله مرتبه د تقوا واخلي اوله مرتبه د تقوا سوا التوقي عن الشرك نو که اوله مرتبه د تقوا واخلي نو الذين يؤمنون بالغيب دا بصفت مخصصه شي که دویمه مرتبه د تقوا واخلو دویمه مرتبه د تقوا کومه ووا التجنب عن الكبائر ومنها الاصرار على الصغائر کدا دویمه مرتبه د تقوا واخلي نو بیا دا صفت کاشفه ده دریم که الته دریمه مرتبه د تقوا مراده کړي نو دا به بیا صفت مادحه نو یا صفت مخصصه ده یا کاشفه ده یا مادحه ده دا خو د ما قبل سره وصل راوستو په دې درې صورتونو صفت کاشفه یا مادحه یا مخصصه نو الذين د ما قبل سره موصل کو د احتمال هم پکې شته چې د ما قبل سره وصل نکو بلکې دا ځان ته مبتدا نو الله ورته جواب ورکړو چې وجه د تخصیص دا ده چې الذين يؤمنون بالغيب نو دا جمله مستأنفه هم کې دي بعض علما لن تعبیر پکې کوي وې د تقوا دوه معنا غوړي دي یو د تقوا د پر معنا لغوي ده چې صيانت او حفاظت ده او یو د تقوا د پر معنا اصطلاحي ده فعل الواجبات وترك السيئات نو تقوا په لغت کې حفاظت او صيانت ته وایي او په اصطلاح کې فعل الواجبات وترك السيئات ته وایي نو کدا المتقین معنا لغوي مراده کوي نو بیا به الذين صفات مخصصه شي او کچرته د المتقین کې د تقوا نه معنا شرعي مراد کوي نو بیا بخالی نه یا به مخاطب په دې معنا شرعي باندې عالم نو دا به بیا صفت مادح شي او که عالم نه دا به بیا صفت کاشف شي نو الذين يؤمنون بالغيب دا متقین هغه خلک دی الله پاک فرمایي چې دوی ایمان لري په غیب باندې ایمان په لغت کې تصدیق او تسلیم ته وایي ایمان تصدیق ته وایي د عربی معنا مې درته په عربی وکړه پښتو کې څه ته وایي ایمان خو په لغت کې تصدیق ته وایي تصدیق څه ته وایي عزیز الله زده کړه ها په زور یې وایي ته صحیح شو په غلط شو په زور یې وایي ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي او تصدیق منلو ته وایي ګوره درې شیان دي یو علم دی بل معرفت دی او بل تصدیق دی علم معنا پوهېدل د معرفت معنا د پیژندل د تصدیق معنا د منل خو شي قاری سره ته په اردو پوهېږي د علم معنا دا جان نه او د معرفت معنا د پہچان او د تصدیق معنا دا مان نه منل نو پوهیدل پیژندل او منل پوهیدل ایمان نه ده پیژندل ایمان نه ده ایمان څه ته وایي منلو ته وایي نو تصدیق په معنا د منلو سره ده نو ایمان منلو ته وایي پوهېدلو ته نه وایي ولې که علم او یقین ایمان شي بعضې خلک داسې وایي چې ایمان په معنا د تصدیق او تصدیق په معنا د یقین خو یقین خو بیا پوهېدل دي که نه قطعي طریقه باندې پوهېدل نو که پوهېدل ایمان شي نو کفار د مکې به بیا پکار دی چې ټول مؤمنان وي ټول پوهېدل دلایل د نبوت قتل او خی یقینو چې دا د الله پیغمبر دی او دا قران د الله کتاب دی علم او یقین وو نو په هدل خو بیا مؤمنان نو او که معرفت یعنی پیژندل ایمان شي نو بیا به یهود ټول مؤمنان شي ځکه د یهودو په باره کې الله پاک فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دوی پیغمبر علی السلام داسې پیژندل لکه خپل بچی چې پیژندل لکه پیژندل یعنی معرفت ایمان شي نو يهود به ټول مؤمنان شي نو معلومی کې دا چې نه پوهېدل ایمان دی یعنی نه علم ایمان دی نه پیژندل یعنی معرفت ایمان دی بلکې ایمان څه شی دی منل نو کفارو د مکی پیغمبر علی السلام د پیغمبر علی السلام په نبوت پوهېدل علم وو لیکن منل نه کول لہذا دوی کفارو يهودان يهوديان چې د دوی معرفت او پیژندل و لیکن منل پکې نه و لہذا هغه ته من کافران وایي نو ایمان څه ته وایي پښتو کې د پیژندلو د پیژندلو نوم نه دی یو ټکی پکې زیات کړی دی منلو سره په خپل اختیار په خپل اراده فرضا او رغبت باندې منل بس د پښتو کې اختیار او اراده رضا او رغبت د دې سره منل دې ته ویل شي ایمان په اصطلاح کې موږ ته ایمان تعریف داسې کوو هو تصدیق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورتا تفصيلا فيما علم تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا والتصديق دا پخپل اختیار پخپل اراده پخپل رضا او پخپل رغبت باندې منل دي د چا منل دي د ټولو هغه شیانو چې پیغمبر علی السلام ته راوړي دي والتصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورتا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم شیان د الله د طرف نه مونږ ته راوړي دي نو په خپل اختیار او په خپل اراده په خپل رضا او په خپل رغبت باندې د هغه منل دي ته ویل شي ایمان تفصیلا فيما علم تفصیلا و اجمالا فيما علم اجمالا که پیغمبر علی السلام ته تفصیلا بیان کړی وي نو تفصیلی منلو ته ایمان وي او که اجمالا راته بیان کړی وي نو اجمالی منلو ته بیان وي ایمان وي نو د معنا اصطلاحي شو د ایمان اصلي ایمان چې تصدیق قلبي دی او اقرار لسانی دا به د تصدیق قلبي نه حکایت ده په شبه باندې چې مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله وایو دا د زړه د تصدیق نه د زړه د منلو نه حکایت ده نو کله حکایت د محکی عنه سره مطابقي نو سړی ته صادق وایو چې د خپل ایمان کې رښتینی دی او کله حکایت د محکی عنه سره مطابق نه نو هغه ته به مونږ کاذب او منافق وایو چې د خپل ایمان کې دروغجن دی متکلمین فرمایي چې اصلي ایمان تصدیق قلبي دی صحیح د زړه منل خالی منل خو نه کنه څلور ټکي در سره ما ورته زیات په خپل اختیار په خپل اراده پر رضا او رغبت باندې د زړه منل صحیح دا منل دا تصدیق شو مصدق به څه شی دی څه شی به مانی جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څه مونږ ته راوړي څه شو ضرورتن ټکه پکې لګوا پیغمبر علیه السلام چې کوم شیان راوړي او قطعا ثابت قطعا ثابت نو د دې منل دې ته ویل شي ایمان نو اصل ایمان چې دا تصدیق قلبي دی او اقرار لسانی چې دی په دې ژبه اقرار دا شرط دی د پاره د اجرا د احکام دنیوي د دې وجه دا ده چې ژبه دا د زړه ترجمانه ده نو بغیر د اقرار لساني نه په تصدیق قلبي باندې خبرېدل ممکن نه دي دا ژبه صرف د دې لپاره استعمالېږي چې په تصدیق قلبي خلک خبر شي او د سره د مؤمنانو معامله وکړي نو د دې وجه نه علما فرمایي چې اقرار لساني دا شرط دی لپاره د اجرا د احکام محدثین اقرار باللسان او عمل بالارکان تم اجزاء د ایمان وای هغه وای ایمان د دریو شیانو نه جوړ دی تصدیق قلبی اقرار لسانی عمل بالارکان خو بیا هغه په انتفاع د اعمال او انتفاع د ایمان نه راوړي تقریبا د متکلمینو سره داسې څه حقيقي فرق نشته متکلمین وای چې ایمان فقط تصدیق قلبی دی محدثین وای چې نه ایمان د دریو شیانو مجموعه ده تصدیق قلبی اقرار لسانی او عمل بالارکان بهر تقدیر اغویم په انتفاع د اعمال انتفاع د ایمان نه راولي نو جزء اصلي ورته نه وایي امام غزالی رحمه الله یو رساله لیکلې ده التفرقه بین الاسلام والزندقه پاغه کې فرمایي چې یو ایمان ده او بل چې ده کفر ده نو ایمان ما درته ویل چې ایمان منلو ته وایي په خپل اختیار په خپل اراده په خپل رضا او په خپل رغبت باندې منل د څه شي منل د جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم د دې مجموعه منل دا ایمان دی او کفر چې دی هغه بیا د دې مجموعي تکذیب نه دی بلکې کفر په دې مجموعه کې د یو په تکذیب هم راځي مجموعه مثلا یو کروڑ دی یا یو لک دی په دې کې د یو تکذیب هم کفر دی او د یو منل ایمان نه دی نو ایمان به هل ترازی چې ټول مني او کفر دا د یو په تکذیب هم راځي چې صرف د یو تکذیب وکړي نو بهر تقدیر هغه په التفرقه بین الاسلام والزندقه کې فرمایي الكفر هو تکذیب الرسول فی شیء مما جاء به کفر چې دی دې ته وایي چې ته د پیغمبر تکذیب وکړي په یو امر چې په یو شي کې د پیغمبر تکذیب وکړي هم سړی کاسي او ایمان چې ده التس... هو تصدیقه فی جميع ما جاء به هغه دې ته وایي چې ټول اومن نو د ایمان د پاره د ټولو ضرورتو د دین منل ضروری دي ټول ضرورت د دین به منی هر ته به مؤمن کیږي او د کفر د پاره د یو ضرورت دینی نه انکارم کافی دی چې د یو ضرورت دینی نه تمام کړ ضرورت څه ته وایي دې کې د یو مختصر